دیو باندې هم د الله تعالی عذاب راشي دویم رو د معقول سره داره په سورۃ الحجر کې داوود سورۃ بیان داوود توحید بیان شله مسله توحید بیان شله نو اوس بیان د ادله عقلی او د لپاره د اثبات د توحید داود سورت دا نزول العذاب علی الموجودین د الله تعالی دین او منای که ونه منای د الله تعالی عذاب بنا باندې راځي دا سه رد دی په دلیل باطل له مشرکان باندې پنځه دیر شمایات کې ودغه راشي اقسام د شرک په کې رد کیږي شرک په تصرف دغسی شرک په العلم شرک په العبادت شرک په الدعاء شرک فعلی رد شرک بالملائکه دا ټول اقسام د شرک په دې کې رد کیږي په دې صورت کې خلاصه د صورت دار چې دا صورت دوه حصې دی اوله حصه تر د یو سل دیارلسم آیاتو پورې چلیږي بیا په دې کې شپږ بابونه دي اول باب تر د څلور دېرشم آیاته پورې دی په دې کې شپږ خبرې بیانېږي اوله خبره داور توحید د الله تعالی الله تعالی کې یو ذاتو منئ دا اول آیات کې او درېم آیات کې بیانېږي څلورم زجر ذکر کی مشرکانو ته دوی اجتماعات کی او پنځمه خبره تخویفات بیانیږي د دنیا تخویفات او یری شپږ اجتماعات کی او درې دیر شمایات کی د قیامت یری بیانیږي پنځشتم آیات کی و اشتم اتشتم نهشتم آیات کی قیامت صح حالات بیانیږي ومه خبره بشارت ذکر کی دیر شمایت کی او دو دیر شمایت کی بیانی اتا امر الله فلا تستعجلو راغه حکم د الله تعالی فلا تستعجلو نو جلتی مکوای په تلوار سره مغړی غیدره اتا امر الله راغه راور سید حکم د الله تعالی فلا تستعجلو نو تلوار مکوي په هغې باندې تلوار مکوي د هغې په غوښتلو باندې سبحانه و تعالی عما یشرکون پاک دی الله تعالی اوچت دی دا اوسنه چې دی سره شریک کوي اتا امر الله دی امر نو مراد سره مبصرین لیکلی یو قول هم پسرین داره چې امر نو مراد عذاب دنیوی دی اتا امر الله راغه حکم د الله تعالی چې عذاب د دنیا دی ستاسو د شرک په وجه باندې فلا تستعجلون تلوار مکوئ د هغې په غوښتلو کې ستاسو د شرک په وجه باندې عذاب را روان دی دویم قول هم بسرین داره چې امر الله نه مراد عذاب د قیامت ته مراد دی تعبیر تی په ماضی سره شوی دی د پاره د تاکید بس عذاب د قیامت د باندې دغه دراغ را ورسید نو تلوار سره مو غړی هغه ځکه قیامت ډیر زیات نږدې دی دریم قول لم بسرین دار چې د امر الله نه مراد قرآنی کریم دی بنا پر دو توجیهات باندې وروسته چې یاتی مراد عذاب د قیامت شي او یاتی مراد قرآن کریم شي نو بیا د فرا تستعجلوه معنی داره چې جلتی مه کوئ د هغې په انکار کې فلا تستعجلوه جلتی مه کوئ په انکار د قرآن کریم کې دغسې جلتی مه کوئ په انکار د په انکار د قیامت کې بلکې سوچ فکر وکړئ نو پته ورته ولګي سبحانه و تعالی عما یشرکون پاکی ده الله تعالی در اوچت ده دا سنه چې دا خلک شریکې ده الله تعالی لپاره په دې جمله کې اشاره ده دیتا که ځان د دنیا او د آخرت د عذاب نه بچ کول واړی د الله په باره کې دا عقیده وساته یعنی دا مسله توحید منل دا سبب د امن دی د عذاب الهی نه سبحان او پاک دی الله تعالی او تعالی عما یشرکون او چت دی الله تعالی دا سره چې دی سره شریک ګرځي شریک کوي سره ينزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء من عباده ينزل الملائکه ترا لګي ملائکه لرا بالروح په وحي سره په روح سره په وحي سره من امره په خپل حکم سره علامه یې شا بچا باندې چې وغواړي من عبادی د خپل بندګانو نه دا دلیل وحی په مسله توحید باندې او د روح نو مراد وحی ده الله تعالی د طرف نه په واسطه د ملائکو باندې الله تعالی مسله توحید را لېږلې ده او په دلایل باندې هغه مضبوط ترنه هغه ومنئ اوس د وحی خلاصه سره ان انذرو انه لا اله الا انا چې ير اور کوي په دې خبره باندې چې ير اور کوي په بیان د دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه الا انا مگر صرف زیمه زه حقدار د بندګۍ يم پتقون نظمانه او یریږي نظمانه او یریږي دا ان انذرو دا بدل استعمال دی د الروح نه الله تعالی وحی را لګری دا غوحی صدا ان انذرو انه لا اله وحی په دې خبره باندې ده چې بیان د دې خبرې چې نشته حقدار د بندګۍ الا انا مگر زه ما فتقون زمانه او یریږي خلق السماوات والارض بالحق دا دلیل عقلی په مسله توحید باندې پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او ځمکه بالحق د پاره د ښکاره کولو د حق بالحق لاظهار الحق انسان ته خپل پیدایش ته وګوره چې الله تعالی څنګه پیدا کړی سور یاسین واو یا نمبر آیت کې هم دغه سره شي خلق خلق الانسان پیدا کړی الله تعالی انسان من نطفه نو نطفه نه فاذا هو خصیم مبین نو پس دغه مقاوله کوونکی شخکارا ته الله د سنه پیدا کړی سوچ فکر خپل پیدایش ته وکړه د بیکار چیز نه الله تعالی پیدا کړي ته بیا د الله تعالی مقابله کې الله تعالی د دین مقابله کې الله دې خپل پیدایش ترې اول وګوره بیا وروسته د الله تعالی د دین مقابله کوه والانعام خلقا او ساروی پیدا کړی دی الله تعالی لکم ساس رو فائدې لپاره فی هدف اون پای کی سامان د ګرمې دل دی او منافع او نور پیدې پکې شته او منها تا کولونو دا غینه تاسو خوراکم کوئ مخکې ذکر ده پیدایش د مکان او د مکین او شو د انسان زمکه او اسمانونه نو زمکه کې انسانانو سی بیا ورستو پیدایش د مکین ذکر شو خلق الانسان نو اوس هغه څیزونه بیانوي چې انسان په ژوند کې هغې ته محتاج دی او د هغې نه پیدې اخلي نو دا دریم دلیل عقلي شو والانعام خلق او ساروی الله تعالی پیدا کړی دی لکم تاسو سره فائدې د فارا پیه لکم تاسو سره فارا پیه پای کې دیپ اون سامان د ګرمې دو دی دیپ اون هغه سامان چې انسان هغه استعمال کې وای غوندي ګرمایش په حاصل شي د یخنۍ نه څه معنا ده ګډې بیزې دي د هغې نه وړۍ وکړلی شي وژغونې دي ویښته دي هغه ترې لرې کړلی شي د هغې نه څادرې کمبلې وغیره جوړ کړی شي د هغې نه واسکټونه بلوزونه وغیره ترې جوړ کړی شي نو په هغې کې بیا سامان د ګرمایش دی انسان په هغې باندې ګرمي او منافع او په نورې پیدې دي پکې نو پیدې پکې دا دي چې د هغې پی شوده استعمالوئ د هغې نه شوملې دي کوچ دي دغسې غوښه ده دغه استعمالوئ غوا ګړه بیزه دغه لنګه شي بچی خرڅ کړي نو پیدې ترې واخلي روپۍ په جیب کې کښېږدي چا په کور کې یو غوا غوای یا میخی نو بس داغي مثال لا کور خاص تیار وټلی تیار بس شوملې پکې ملاویږي کوچ پکې ملاویږي ماسته پکې ملاویږي الله تعالی وی منافع نورم په ګډیر پیدا شته دی و منها تاکلون او تاسو دا غینه خوریم بس کله ضرورت راشي هغه لال کوس نو خوراک تیم کولای شي ولکم فیها جمالون او ستاسو لپاره فیها پدای کی جمالون خایس دی حین تریحون حین تریحون کله چې واپس راوالی د صحرانه و حین تسرحون او کله چې صحرا ته بوځي کوم وخت کې چې صحرا ته بوځي دا څلورم دلیل عقلی په مسله توحید باندې دې ته وګوره دا ساروی چې ته سحر پرېږدي او دا صحرا ته لاړ شي ځان موړ کې بیا واپس را رواني مازیګر دې کې یو نقطه ده او بهترینه نقطه ده حين تريحون کله چې واپس تاسو راولئ وحين تسرحون چې کله بوزئ د سر د پاره نو اول خو بوتللی سر له او بیا وروسته راوستلی نو په کار داره چې حين تسرحون او حين تريحون ویلی شوی ځکه اول بوتلل دي او بیا وروسته راوستل نمازیګر مفسرین دا نکته ویلې ده وای دا په خپل ځای باندې دا خبره صحیح ده خو لیکن دلته کې د الله تعالی نعمتونه بیانېږي او دلایل دی توحید د الله تعالی نو هغه زیات دلالت کاوه چې حین توریحون مخکې شوی ځکه کله چې ساروی لاړ شي سهارا ته ځان موړ کړي نو ډېر زیات ښایسته ښکاري او مزیدار ښکاري نو موړ شوی دی که نو د دیو جنا حين تريحون دا مخکې شوی دی کله چې واپس تاسو دا څاروي راولئ نو الله تعالی وایي وګوره دغې ته دا څنګه نعمت دی څنګه ښایسته ښکاري خېټې ډکې شوي او مزیدار ښکاري و حين تسرحون او کله چې سحر بوځئ خو په هغه وخت کې بیا وږی دی نو په هغې کې هغه ډېر نعمت پکې نه ښکاري او ډېر دلیل پکې نه ښکاري وتحمل اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغه الا بشق الانفس دا پنځم دلیل عقلی په مسله توحید باندې الله تعالی دله هغه چارپایان پیدا کړي دي چې ستاسو دپاره بار وړي هغه علاقو ته هغه ځایونو ته د بار وړي چې تاسو هغه نشئ وړلی یا یې وړلی شئ خو لیکن ډېر په تکلیف باندې وړلی شئ اوس یو من او دوه منه پیټه د غر سر ته خېجول دا خو ګران دي که نه اوس هغه په خر باندې بار که په قچر باندې بار که بس هغه سامان بل ورسئ وتحمل اسقالکم پورته کوي ستاسو اسقالکم موجونه ستاسو اله بلدین هغه ښارونه او کلو ته لم تکونو بالغي چې نه یې تاسو رسون کې هغې لره الا بشق الانفس مګر په تکلیف د نفسونو سره چې نه یې تاسو رسیدون کې هغې ته الا بشق الانفس مګر په تکلیف د نفسونو سره ان ربکم یقینا رب ستاسو د رؤف الرحیم شفقت کوونکی دی رحیم ډېر مهرباني کوونکی دی والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه شپږم دلیل عقلی په مسله توحید باندې درې اقسام د حیواناتو بیان شوي دي او د هغې دوه فایدې یو سورلی کول په هغې باندې او دویم زینت او ښایست دی والخیل والبغال او پیدا کړي دي الله تعالی خلق الله الخیل والبغال نور انبیاء علیه صلوات والسلام په خر باندې سورلی کړی ده د سورۃ البقری د عزیر علیه صلوات والسلام د واقعیا په شرح او په تفصیل کې تاسو ته ما ویلی چې په خر باندې څوک سورول د سزا لپاره د شرمولو لپاره دا د یهودو او د نصاراو کار دی چې هغوی د انبیا علیه صلوات والسلام د سنت طریقو استخفاف کوي پرې کې د هغوی پکې دا مقصد دی دیو جنه که چا په خر باندې سورلی کول ان پاغي پسې پښاړ یا ملن مسخره کول دا شرعا صحیح نه دي لترکبوها دیر پر الله تعالی وی خرا او دا سیاسونو قچره من لدیر پر پیدا کړی پیوانی سورلی وکي وزینتن او دغه سی خایس دی او خلق ما لا تعلمون او پیدا کوي الله تعالی سوی تاسو په غیبه نه پوهیږئ تاسو نه پیژنئ په دې کې اشاره شوله دی ته د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او دغسې مخکې زمانه کې خو د ډاټسنې دغسې ټوډیان جازونه او غیره ده خو نه کنه اوس ویخلق ما لا تعلمون کې اشاره شوله دې ته ورځ په ورځ باندې په ترقي راځي اوس پکې مخکې صرف ډاټسنې غټ غټ ګاړي وبسونو اوس پکې ټوډي راووتله وخت په وخت باندې کال په کال باندې نوي نوي څیزونه راوځي دا ټول له قرآن نه ثابت دی ویخلق ما لا تعلمون ټلیفون مخکې نه وکنه یو بل ته خطونه لیږلو کیسټ یې هغه به ډکولې او بیا یې چیرې هغه لیږلې بیا ټلیفون نه وته اوس د ټلیفون نم خبر لړل اوس انټرنیټ دی کومه دنیا کې شی ګوري په یو منټ کې هغه ټولې دنیا ته رسېدلی شي ټولې دنیا ته په یو ځای باندې په یو وخت کې په یو سکند کې په لکونو په کرونونو خلک یې کتلی شي ویخلق ما لا تعلمون نو دا قرآن نه ثابت دی الله تعالی به داسې کوي جازونه خو نو نو د جاز ثبوت او دغسې ټوډیان او غیره دا ټول له قرآن نه راغی ویخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل او په الله تعالی په ذمه باندې وعلى الله او د الله تعالی په ذمه باندې قصد السبيل بیانول د سمې لارې دي دا د الله تعالی ذمه ده الله تعالی په ځان باندې لازم کړی دي چې زبا خپل مخلوق ته سملار خیمه هغه سملار الله تعالی څنګه خی الله تعالی وحی کوي انبیاء علیه صلوات و سلام ته خپل کتابونه را لېږي خپل پیغمبران نه لېږي د هغې په واسطه باندې خلکو ته سمه لار ښیي ومنها جایر او بعضې د لارو نه هغه کږې دي ټولې لارې سمې نه دي الله تعالی ته نه دي تللی بلکې بعضې لارې کږې دي لکه دی وخت کې دین اسلام د سیده لار ده او دا غینا بغیر کګی لارې د يهودیت دی نصرانیت دی دیموکراسي ده جمهوریت دی ارتداد دی دا ټول لارې چې د دین اسلام نه خطا روانې دي کګی لارې روانې دي دوی مانو په سرین ذکر کړی او منها جائر او بعض خلک کاګر روان دي د غلارې نه وعلى الله قصد السبيل والله تعالی باندې بیانول دي د سم لارې خو لیکن ومنها جائر اصل لسر قوم جائر منها د دې خلکو نه څو قوم دی چې هغه کوږ روان دی د غسم لارې نه هغه سیده نه دی بلکې هغه کاږه روان دي کاږه پکې هم ډېر شته دی ولو شاء لهداکم اجمعین که وختر الله تعالی نو خامخا هدایت به کړی اجمعین ټولو ته اشاره شوه هدایت د الله تعالی په اختیار کې د الله تعالی پیغمبران هغه بیان کوي داعیان د حق او بیان کوي خو لیکنه د دا ونی بوټي الله تعالی پیدا کوي بیا پاغه ونو بوټو کې او پاغه غیاګانو کې په خو کې تاسو بیا خپل ساروي سره وای دار باندې دا الله تعالی مهرباني ده هو الذی الله تعالی غدا د انزل من السماء چراوري د بر طرف نه مانوبه لکم ستاسو لپاره منه دا غنه شرابن سکلی دغه وبونه تاسو سکاک کوئ ومنه شجر ومنه یعنی ومن سقیه او د غوبو د خړوب کولو د وجنه چې زمکه پاغي باندې وبشي نه شجرون پیدا کیږي دغه نه ونی فيه تسیمون چې پاغي کې تاسو ساروي سره وای شجرون پیدا کیږي دغه نه ونی بوټي ته پیدا کی واخه و غیرت پیدا شي ومنه تفسیر بحر المحیط لیکلی دی ومن جهته وسقيه یعنی الله تعالی چې باران نه اوري نو دغه باران په وجه باندې ومن جهته وسقيه دغه باران په وجه باندې سقي وشي پټي پاغي باندې وبشي نو د هغې د وجې نه بیا ونې راوخیږي بوټي راوخیږي نو تاسو بیا په هغې کې خپل څاروي سره وای فيه تسيمون په هغې کې بیا تاسو خپل څاروي سره وای فصل چې دی پای کې غذایت دی په زیتون کې تیل دی په نخیل کې تفقه او غذا دواړه دي په دې کې مزه او لذت هم شته او موړواله کې هم شته په اعنابو کې علاج او تفقه ده وکي په انګورو کې په انګورو کې ډیر علاج دی ډیرو مرضونو او دغه سي تفقه پکې هم شته نور تاسو اصول کتابونو کې ویلي چې کم کم فروټ دی په هغې کې غذایت دی او په کم کم کې صرف تفقه ده په کمو کې غذایت او تفقه دواړه ده هغې کې دا مسله بیان شوه د یو سړی وایي وایي زه لا تغذي زه به چېرې غذا نه حاصلوم بیا پلانې پلانې میوه وخوړله نو دا خانیس دی که نه دی خانیس هغه مسله اصول کې بیان شوې یون بیت لکم را ټوکی را زرغونی ستا سره پاره به په دغه بو سره زر اپس لره و زیتون خونان و نخیل و کجری و الاعناب او انګور و من کل ثمرات او دغه سره هر قسم میونه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون یقینا پرې کې دلیل د توحید الله تعالی دی دا دې کې دا آیتن دا مفرد په معنا د جمع سره دی ډیر مفسرین لیکلی یقینا په دې کې ډېر دلایل توحید الله تعالی دی لقوم یتفکرون دا قوم لپاره چې هغه سوچ او فکر کوي دی یو یو شي ترې سوچ او فکر وکړي دی یو یو واخته الله تعالی دا باران څنګه راوړي بره د اوبه څنګه پیدا کیږي بیا الله تعالی دا فصل څنګه راټوکي تاسو وګورئ اول چې ته دانی ورواچې پټی ته بیا معمولی تیغ چې داغې راوخیږي بیا خلک ویل کوي چرګان مه پرېږدئ وایي دا به وخوري بیا لږ وخت بعد چې هغه توبه کې اوبه ولا ورکې باران پې کېږي فصل غټېږي غټېږي وایي وږي یې راویستله بیا هغه وږي په قلاره قلاره باندې الله تعالی پې نور راتېزی راتېزی راتېزی وایي فصل چې په خېدو ته قابو دی نو بیا خلک لور وغیره ته تیاری بیا وایي فصل وایي دغه کو یاره وایي لو شروع دی وایي د پسدون لو شروع دی زیتون خونانو ته وګوره دا الله تعالی څنګه پیدا کړی نخیل کجور ته وګوره د کجوري بوټي ته وګوره بیا د هغې پیدایش ته وګوره عناب د انګور کې لږ سوچ او فکر وکړه یو لس منټه چې الله تعالی د انګور څنګه پیدا کوي وړې وړې پوکڼۍ دي هغه د اوبو نه ډکي ډېر په عجیبه طریقه باندې او بیا د هغې هغه بوټی او هغه ونم په ډېر عجیبه طریقه باندې ده نو الله تعالی وایي ومن کل ثمراتي بس زه به درته کمه کمه وایم خو لیکن په هر یو کې سوچ وکړه په هر یو کې اندوانې ته وګوره خربوزې ته وګوره غوزانو ته یې وګوره دغسې وړاندې پسې ده کیلې ته وګوره مڼې ته وګوره امرود ته وګوره دا الله تعالی ډېر عجیبه عجیبه پیدا کړي دي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر نهم دلیل عقلی په مسله توحید باندې او تابع کړی دی د خپل حکم ساسو د پیدې لپاره الليل والنهار ورځ او شپه ورځ او شپه دا د الله تعالی په اختیار کې بل ځکه الله تعالی فرمایي کنه ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم څوک دی چې کت الله تعالی په تاسو باندې دا ټول عمر شپه کې نو څوک ورته ورځ راولي بیا او که ټول عمر ورځ کې الله تعالی نو څوک شته دی چې شپه وکړله نشي کولی دا د الله تعالی په اختیار کې او ستاسو به کې پیدې دي اکثر خلک وایي کنه یاره وای بس وای نن مې طبیعت ډیر زیات خراب دی ولی وای خوب هم نه کړی نو خو دا الله تعالی پیدا کړی د شپه د پیدو د پاره ده په دې کې چې د انسان آرام حاصلوي او ورځ الله تعالی پیدا کړی د انسان د پیدو د پاره مزدوری پکې وکا او ګرځه خپل کارو کسب وکا خو نن سبا مسلمانانو د خبر څه متخکاری الټه وند کې معلومیږي دا شپه چې دا نو هغه د موبایل د گیم د پاره د غپ شپ د پاره د ویډیو ګانو د کتلو د پاره او ورځ سره بیا ودی ټول ورځ بیا ودی بس دا خبره انسانان الټه کړی ده الان کې د الله تعالی پیغمبر منع کړی ده مسخوتن مون چې وشي نو پاغه پس سم د سملاستل پکار دی ها که غپ شپ لګې نو هغه درې صورتونه مستثنا لري دغینه د خپل زنانه سره خبرې کول د خپل بال بچ سره خبرې کول هغه ته واقعیت و غیره بیانول او دویم علما لیکلي دي یو میلمه دی راغلی ماښام ماسخوتن ټیم کې میلمه راغلی میلمه سره ناسې د هغې سره لږ ټیم کېنه خیر ده او دریم دیني مشغله ده درس ګوري دغسې کتابونه وغیره ګوري نو یا درس کې بل چاته نو صحیح ده بس دغه د دین علاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل پابندی کړی و د دیو جنا روایت کې راځي په صحیح حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم مکله د مسخوتن مون نا وخت وکړه صحابه وی وی مونږ به خوب داسې کلیو چې زمونږ د سرونه به ټالۍ به موهلې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنا راوت بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بس مونږ وکړو سمره کدی نه ورسو بیا خبرې کول نه پکې وسخر لكم الليل والنهار عمر رضی الله تعالی عنہ بیا ډیره پابندی لګولې او پرې باندې خپل والیانو ته دا امر جاری کړو چې ګرځي د شپې نماسوتن نمانځنه وروسته هم که څوک ولیدل نو هغې له کوړې ورکوئ وهئ چې ولې نه سیاسي بیا سهار چې لمانځه ته نه شي راپاڅېدلی نو د شپې د وخت اوده کېدل په دې کې ډېرې پیدې دي او عمر رضی الله تعالی عنه هغه یو والي نه معلومات کول وای رعیت دې څنګه دی نو هغه ته ډیر یاد خره خو لیکین دا یو مشکل بګشته دی کم چې وکی بدمعشان خلق دی نو هغه د مسوتن د ماندنه ورستو راوځي او شوکی و غیره کوي په لارو کې کینی زیات د چرسیان بنګیان چی په روډونو پر غاړه باندې او اکثر پر کلو کې یو دکان دو دکانونه درې دکانونه چی دا غي خواته ناسی او بعضی خلک د جمعات په ډبه باندې ناسی جمعات نه چې بار تراوځي نه ناسی او قوتلی ولی ګپ شپ لګی ناسی نو عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر جت خپه شو پریشان شو بده باندې او بیا یو دوه خطونه ولیګل یوې هغه خپل والی ته ولیګه بلې هم هغه ته ولیګه وای دا به په ځنګل کې واچې ځنګل زمرو ته ودا ولیګي پای کې ته دا ولیکل چې درې ورځې بعد درې ورځې بعد که څوک هم نو مسوتن نه وروسته ولیده نو هغه وخوره هغه والی او تر خبرم د خلکو ته وکړل وي داسې دمکی راغلی ده د امیرالمؤمنین لخوا او دې کې لحاظ وساته یاسینه چې خراب شي خلکو ډېر مسخري پیشاړې وکړلې په څلورمه شپه باندې خلک ډېر نور زیات بدمعشان وتل د ځنګل نه زمری راغلل او ماتون کې دغه زناور راغلل څوک یې چېرې په دې خېټې نیم خوړلې څوک یې چانې سر خوړلې عمر عمر و د هغې سره ټوکې نه کېدلې مدینه کې اور ولګېد په یو کور کې نه مړ کېده بسم الله الرحمن الرحیم دا یې ولیکل په یو کاغذ باندې وې ورشي دا ورته ورواچوئ څنګه نه مړ کېږي نو په کاغذ باندې خور ښه زیاتېږي کله چې ورته ورواچوم بس اور مړ شو وی ولی عمر انصاف نه کوي چې ته بلیږي او ته مړ کیږي نه د اور خدا خصوصیت دی چې دا بلیږي خو لیکن کله چې په خاور اور واچول شي دا خو بیا مړ کېدل پکار دی یا په اوبو اچول شي نو ته ولې نه مړ کېږي ولې په عمر کې انصاف نشته دی وسخر لكم الليل والنهار او پیدا تابع کړی دی الله تعالی د خپل حکم ستاسو لپاره پیدا لپاره شپه ورځ و شمس او القمر او نور او سپوږمۍ و نجوم مسخرات می امری او ستوري تابع کړل شوی دی د حکم د الله تعالی و نجوم مسخرات می امری او پیدا کړی دی الله تعالی هغه چیزونه چې خواره کړی دي لکم ستاسو لپاره په لار دی په ما کې مختلف الانوانو نو مختلف دی رنگونه داغي ان فی ذلک یقینا فدی کلایتن شته دی دلیل لقوم یذکرون دا قوم د فار چې غنه سی تخلی فدی کې دلیل شته د دین علاوه دا مخکې چې الله تعالی کوم بیان کړل نو په ځمکه کې نور چیزونه الله تعالی ډیر زیات خواره کړی دي ګټی دي لرګی دي دغه سي میوي دي د ډیرو سيزونو انسانان چې په دنیا کې پیدا اخلي د هر شي نه پیدا اخلي او الله تعالی وی چې هغه په یو ترتیب باندې هم نه لري بلکې له هر شي د بل نه رنګ مختلف دی په دې کې هم دلایل توحید د الله تعالی دي وهو الذي الله تعالی غدا د سخر البحر چې تابع کړی د خپل حکم البحر دریام لتاکلوا منه لحما طریا دې لپاره چې وخورئ تاسو د هغې نه غوښه تازه وتستخرجوا منه حلیة او راوباسئ تاسو د هغې نه کالي تلبسونها چې اغوندئ هغې لره دا یولسم دلیل عقلي په مسله توحید باندې مخکې نعمتونه د وچې بیان شوله نو دې کې ذکر کیږي او د هغې منافع نو دې کې اوس ذکر کیږي نعمت د دریاب او د هغې منافع الله تعالی بیانوي الله تعالی ستاسو لپاره تاوی کړی دی سین دی او غټ نهر دی ولی دی نو تاسو پای کې لامبو وهلی شئ دا تابع دي اوس که د څوک معمولی او تور کوزیدلی او یو خړه پې تو چتولی چپه پې راتللی او تبا کولی بعضې خو داسې کوي خو هغه خو د خپل تدبیر نشته لامبو نشي وهلی یا دغسې الله تعالی ستاسو لپاره تابع ګرځولی دي د هغې نه پیدې تاسو اخلی کشتۍ پکې رواني او شلون کې د چپو دي دا چپې داسې شلې او رواني پکې مینسته دغسې لؤلؤ او مرجان ملغلرې راوباسئ د دریاب نه او لتاکلو منه منه لحما طریه تازه غوښه ترې راوباسئ ځینې مراد مهی دي الله تعالی لب کې دا بل نعمت پیدا کړی دی حلالول پکې نشته دی بله خبره پکې نشته دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابه کرام چې لګلی او مخکې مې ته واقع ویلو د صحابي وی مونږ لاړو ابو عبیده رضی الله عنه هغه پیمیرو او یو یو کجوره به راته راکوله کجورې هم ډېرې بېکاره وي وایي بیا په هغې پسې مونږ اوبه وڅکلې خولې کې به هم ختمه شوله دومره به مو وجویله چې ختمه به شوله وایي ډېر زیات وږي او پانم ډیر زیاتی وخوړی د دریاب په غاړه باندې انتظار کاو د قافلې د قریش درې سوه صحابه کرام دي په حدیث ته بخاری کې راغلی صحیح حدیث ته وای مونږ ورلو او خیال هم داو که دریاب په غاړه باندې چې یو غټ په دریاب کې یو غټ خټ را رغخته یا یو غټ یو غونډی ده یو غر دی په دې کې مونږ چې کله ورلو نو هغه مهې دی مهې پروت دی هغه الله تبارک تعالی راته دغه نعمت چې دی برابر کړ درې سوه صحابه کرام دي مجاهدین د هغې نه یوه میاشت خوراک وکړه یوه میاشت په حدیث ته بخاري کې راغلی دي نصف شهرین او په حدیث ته ابوداود کې راغلی دي چې یوه میاشت ده بنابر اختلاف اقوال و یوه میاشت موږ د هغې نه خوراک وکړه او هغه ختم نه شو درې سوه کسانو یوه میاشت د هغې نه خوراک وایي د سترګې چې دا کم ډوغلې وې د دې نه تې مونږه په منګو باندې روغ روغ منګي غوړیم ترې راویستله یوه پوښتۍ به هم چې ودروله او یو دنګ انسان په خپله سورلۍ باندې به سور شو نو هغه به ترې لاندې نه ورتېر شو دومره لوی ځناور الله تعالی چې د هغې نه راویستلی دومره لوی مه یو نبی صلی الله علیه وسلم ته کله واقعیا بیان کړه وې دا د الله تعالی نعمت دا د الله تعالی رزق او چې تاسو له الله تعالی درکړیو دا د الله تعالی طرف نه رزق وې کسر سره نو مالم ترا کې نبی لسلام دته وړیو نو هو الذی الله تعالی ذات له سخر البحر چې تابع کړی دی خپل حکم تاسو رو پیدا لپاره دریم لتاکلوا منه دیر لپاره چې خوري دغینه لحمن طریه هغه وخت تازه غوښه تازه ده خو بازارونو کې اکثر څښا کړي په هغه چوکونو باندې بیا سړی ورتلی نه شي په هغه منډیانو باندې او دغسې لحمن طوري الله تعالی ویلی نو بعضې ډبو کې بنده کړي خو لیکن ډېر زیاته بې خوند دی څښا کړي یې وتستخرج منه حلیة او راوباسي تاسو د هغې نه حلیة اکالي تلبسونها اغوندئ تاسو هغې لره وترى الفلک مواخره او وینئ تاسو کشتو لره مواخره فيه شلونکي د اوبو پیښې په دغه دریاب کې چپې شلې اوبه شلې او روانې پکې ولتبتغوا من فضله او دیر پاره طلب کوي الله تعالی دریاب ساز د پاره تابع کړی دی دیر پاره طلب کوي مهرباني دی الله تعالی د دین مراد تجارت د پاره تللی دغه سی عمره لتللی حج لتللی په دریابی لانچونو کې او داغه سره سره طلب د علم لتللی یا تجارت د پاره د یو ملک نه بل ملک ته دی ولتبتغوا من فضلی او مخکې مې ورته ویلي په سورة البقره کې والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس قید ذکر شوی دی نو په صحیح حدیث کې راغلی دی چې بی ضرورته په دریاب کې سفر کول دا منه دي بی ضرورته په سفر بی ضرورته په دریاب کې سفر کول د سری حدیث کې منه راغلی دی بما ينفع الناس او شکر مې ورته ویلی و چې څه ته وایي چې عقیده د الله تعالی توحید وساتي او دا کوم نعمت چې باندې الله تعالی کړی دی نو دغه نعمت د الله تعالی په معصیت کې استعمال نه کی بلکې د الله تعالی په اطاعت کې استعمال کی دې ته شکریا وایي بس یوازې صرف شکریا دا نه چې خلک اکثر ډوډۍ چې وخوري وایي شکر الحمدلله نو د الحمدلله شکر دی شکر سره مو وایي الحمدلله شکر دی کنه خدا سره په جواب باندې وای ډوډۍ باندې چې ځان موړ کنه وست الله تعالی عبادت وکړه باندې باندې خېټه ډک شو لکه نو د الله تعالی عبادت وکوس عبادت ته چمتو شه الله تعالی د لکه پړې درکړي پیدار لدرک نو دا د الله تعالی په اطاعت کې استعمال کا دا په مخالفت کې مې استعماله ولعلکم تشکرون د خوځېدو د وجه نه یا دغه لیکلي دي د کوپیانو په نیز باندې له الله تمیده وکم د لپاره چې اونو خو به تاسو باندې دا غرونه الله په دې ځمکه باندې ځکه پیدا کړي دي غټ غټ غرونه دې ته میخونه ویلي دي نو دې لپاره چې د ځمکه ونه خو دي او یاران سوی وې ځمکه تاویږي او نور په خپل ځای باندې ولاړ دی نو دا خو د الله تعالی کتاب نه بالکل خلاف خبره ده بار بار دا مونږ ویل د قران کریم د ډیر آیاتونو دا خلاف ده والقا فی الارض یا چولی دی غرزولی دی الله تعالی پیدا کړی دی الله تعالی په ما کې رواس یا مضبوط او پاخه پاخه غرونه ان تمید وی کوم دیر پاره چی د دې مثال داسې دی یو سړی په دغه باندې په یو ځای باندې میخونه وهي وایي دا د دې لپاره په میخونه هم د ساینس معنا بیا دا شوله چې دا وخوځي میخونه خلک د دې لپاره وایي چې یو شی مضبوط شي چې هغه کلک شي مضبوط شي ونه خوځي او دی وای چې نه میخونه په ځکه وهلی چې وخوځي نو څنګه په وخوځي و انهارا او دا وسی الله تعالی پیدا کړی دی په ځمکه کې نهرونه او سبلن او لارې انهارا سیندونه دی ولی دی و سبلن او لارې دی لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت ومومئ لعلکم تهتدون دې لپاره چې هدایت ومومئ و علاماتنا او پیدا کړی دی الله تعالی نور ډیر نخي و بن نجم هم يهتدون او پستور باندې دی لارې مومي و علامات او خلق علامات او پیدا کړی دی الله تعالی ډیر علامې او نخي و بن نجم هم يهتدون او خاص دی پستور باندې لارې معلومي علامات نو مراد سره یو قول لهم بسرینو داره چې دین مراد هغه نخي دي چې په لارو کې موجود دي چې د هغې په سبب باندې خلک مقصد ته رسیدل کولی شي دا الله تعالی پیدا کړی دي دویم قول مفسرین داره چې د علامات نو مراد په دې کې غرونه تی مراد دي نو مراد شوله او علامات نو پیدا کړی دي الله تعالی دغه علامي غرونه علامات دي د یو ملک نه بل ملک ته چې دی مختلف ملکونه په دې باندې معلومیږي و یا پلانی غر نه چې واوړي پلانی کنداونه نو بیا پلانې علاقه شروع کیږي وي هغه دویم غر چې بیا راځي په هغه باندې چې ورتیر شي نو بیا ور پلانې پلانی غر براشي داسې خلک وي نو یو علاقې نه چې بل علاقې ته ورتېرېږي وې درې کنډونه دي مسلمان وي په دغه باندې ویزانو ته تیار کړ درې کنډونه دي نو ګوره خلکو د خپل خپل عالمي د یوې علاقې نه چې بله علاقې ته دي علامات یې نغرونه دي و بن نجم هم یهتدو یهتدون او پستوري باندې پستور باندې دی لار معلومه یهتدون لارې لارې په دې باندې مومي اوس خو به دې باندې څوک نه پوهېږي ولیکن مخکې داسې وه قبله به معلوموله په ستورو باندې په ستورو باندې به قبله معلوموله سحر چې دی وخت داخل شوی دی کنه داخل شوی د پخوانی بډاګان سپینګری ضعیفان باباګان چې دی هغه په دې باندې پوهیږي زیات پکې ورې باندې پوهیږي وبین نجم هم یهتدون افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون اوس دا تفریح تاسو مایلی په خلاصه کې دا تفریح په ماقول باندې هر کله چې دیارلس دلایل په مسله توحید باندې بیان شول نو اوس په هغې باندې تفریح افمن یخلق نو آیا هغه څوک چې پیدایش کولی شي کمن دا کېدلی شي په شان دغه چا باندې لا یخلق چې هغه پیدایش نشي کولی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه اخلئ تاسو ور دې نصیحت نه اخلئ یو دغه الله تعالی د چې د مخکې کارونه وکړل دیارلس دلایل د هغې په توحید باندې بیان شول د هغې په وحدانیت باندې بیان شول یو ستاسو الهه دی چې هغه هیڅ شی نشي پیدا کولی د ماشي وزر نشي پیدا کولی دا په دنیا کې چې د چا عبادت کی دا ټول باباګان دي یو دغه پیدا کیده یو انار نه د انار یو یو بوټه نه یو د انار د انار پیدا کیده یو کیله د پیدا کی نشي پیدا کولی یو مچ چې دا ټول لاجم شي نشي پیدا کولی یو ماشه نشي پیدا کولی یو میګه نشي پیدا کولی نو الله تعالی دا چرته برابر کېدلی شي افلا تذکرون تاسو اوس هم نصیحت نه اخلئ و ان تعدو نعمت الله اوس ذکر کېږي تنبیه د په دې خبر باندې الله تعالی مخکې نعمتونه بیان کړل ای انسانه ته چرته دا ونه چې د الله تعالی ټول نعمتونه دغه دي د الله تعالی خو ډیر زیات نعمتونه دي نو ټول الله تعالی وایي که که الله تعالی بیانې خو بیانېږي نه هغه خو دې کتاب کې ټول نشي بیانېدلی خو الله تعالی وایي ته پې هم ځان مه ستړی کوه که ته یې شمېرول که ته یې شمار شروع کړې نو شمېر یې سر ته نشي رسولی نو ته پې مقدار شو خو د الله تعالی د نعمتونو شکریه ادا کوه دیو جنا تاسو ته ما حدیث ویلی د الله تعالی پیغمبر وایي چې د سحر دغه دعا وای اللهم ما اصبح بي من نعمتنا وبيادي من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر دغه دعا د په حدیث کې راغلی ده دغه سره ماخام چې دا چا ویرله نو د ورځې او د شپې د نعمتونو شکریا ودا ادا کی د دین علاوه نشي ادا کولی او دغه د الله تعالی یو بل مهرباني شوله چې د الله تعالی پیغمبر دغه دغه ویلې د دعا ویلې و ان تعد نعمت الله پرون مې ته دې ترجمه کړې و معلوم به یې کنه و ان تعد نعمت الله او کشمار شروع کوي تاسو د نعمتونو د الله تعالی لا تحصوها نو پشمار کې نه شي راګرولې سر ته نه شي رسولې شمار دا معنی مه کوئ چې تاسو شماروي نعمتونو د الله تعالی نه لا تحصوها نه شي شمارولې شمار خود الله د نعمتونو کیږي پلانې دې پلانې دې پلانې دې خلات و ان تعد نعمت الله کو شروع کوي تاسو شمیر د نعمتونو د الله تعالی لا تحصوها تاسو چې د چا نه حاجتونه غواړئ د الله تعالی نه علاوه نو هغه ستاسو لپاره څه شی نشي پیدا کولی حالان کې هغه په خپل پیدا شوی دی الله تعالی پیدا کړی دی هغه په خپل مخلوق دی اموات غیر احیا و ما یشرون ایانا یبعثون اموات دی خمړه دی غیر احیا ژوندی نه دی په دنیوي ژوند سره اموات مړه دي غیر احیا ژوندي نه دي په دنیوي ژوند سره او ما شعرونه او دیونه پوهېږي ان ایان یبعثون چې کله به دوی پورته کېدلی شي کله به دوی پورته کېدلی شي رد د شرک په تصرف او رد د شرک په علم او رد دی په مشرکانو باندې دیږي څه معنا ده اموات غیر احیا دوی مړه دي ژوندي نه دي علامه علوسي رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې لیکلی دي وایي د دې معنا او مطلب دا دی چې یو سوال مبرازی او داغه جواب کو نو مشرکان خو عبادت کوي د ملائکه عبادت کوي د انبیای علی صلوات والسلام عبادت کوي د سید اولیاء عبادت کوي نو سوال درازی چې ملائکه خو هغه ژوند دي د سید عیسی علی صلوات والسلام خو ژوند دي نو څنګه الله تعالی چې اموات غیر احیا جواب دغه نو په سرین د ذکر کړی چې اموات دې کې ماندار چې مړ دي یعنی په دې باندې مرګ راځي ځان د مرګ نه نشي بچ کولای بلکې دې باندې مرګ راځي او غیر احیا ژوندۍ نه دي ماندار چې همیشه ژوند پر یو کې نشته لري که په حال ژوندۍ دي او کومړ دي خو لیکن مرګ به پر راځي همیشه لپاره ژوندۍ نه دي او الله تعالی الحی القیوم دی الحی القیوم دی الله تعالی نو دې کې دغه معنا شوه او دغه سي زیاتو مشرکانو چې عبادت کاو نو هغه د دغه عبادت کاو د هغه معبودانو عبادت کاو چې قبرون کې پراتو هغه مړو نو مانا دا شوره چې ام امواتون تاسو چې د قبرون والو عبادت کوي په مزارونو په جوړ کړی دي نو دا خو مړه دي ژوند نه دي او دیو ته دام پته نشته چې ایانا یواسون چې کله ودی دوباره پورته کړل شي په دی باندې دیونه نه پوهه او ځان د عاجزان بندگان دي ډېرې خاورې پې پرتې دي د پاڅو ځان نه نشي لرې کولی نو تاسو له وسه حاجتونه چیرې پوره کړي هیڅ حاجت د تنه شي پوره کوله رستو مثال الله تعالی ذکر کوي چې دا مړی ګوره په غسل کې په کپن کې همزان ته په خپل چې محتاج دي نور خلکو ته نو ستاسو حاجت نشي پوره کوله نو مطلب د آیات دا شو امواتن تاسو چې د چا بندګي کوئ د قبرونو والا او د دغه معبودانو چې دا مړه دي غیر احیا ژوندي نه دي او دوی ته دا پته هم نه لګي چې کله به دوی پورته کېږي دوباره یا که تاسو د چا عبادت کوئ او هغه ژوندي دي لکه ملایک د الله تعالی یا عیسی علیه صلات وسلام نو دیو مړه کېدونکي دي غیر احیا همیشه لپاره به ژوندي نه او الله تعالی الحی القیوم دی همیشه لپاره ژوندی دی انتظام چلوونکی الله تعالی دی وما یشعرونه او دغه ملائک هم په دې باندې نه دي پوهه عیسی علیه السلام هم په دې باندې نه دی پوهه چې قیامت به کله راځي دوباره به کله راپورته کیږو هغه هم په دې باندې نه پوهېږي علامه الوسي رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې راغلي کړي الهکم اله واحده الهکم حقدار د بندګۍ ستاسو